چې واقع شي په صلاح ماضي معلومه دي او دا ماضي معلومه د صلاح مجرد وي دا وو فاضل سره بدل او دا د انتقال تاکید له وجه وو مرتي قاعده دا ده چې پاک کلمې ته حرکت د زمي ورکول شي وجوبا تر څو چې دا دلالت کوي په تابع نه فاصله ده قاعده د خپل او څنګه ولا قاعده قاعده حکم د وجوبي مقصد قاعده ده واو واقع په ماضي معلومه کې او په ثلاثي مجرد کې او دا واو د قال ولا قاعده د وزن فاعل سره بدل شي او بیا د ارتقاء ساکنه د وزن ثلاثي شي حذف دا مدل شي چې په کلمه ته حرکت چا ورکول کېږي ضمیر ورکول تر څو د عالم کې دا په ځای باندې وو لکه کول مدافعه څه یو قاولنا قانون او قاعده د بخلنا او د خشمه والا خشمه د جنه والا د قانون حکم د دې چې وجوبي مقصد د قانون دا دی چې کله وای مخصوصه را کوم قاعده د عین تلوي یا یا را یا عامه د مضمون یې کوم مخصوصه یا با او دا وای مخصوصه او دا یا فاعل سره او د شکایت ساتنه د وجه نه دا حدث متوجه دا معنی چې مقابله د عین کلمې سره یا په حکم د مقابله سره کړه عین کلمې سره او ماضی د دې اعلان شوی نو او مناقشه د ثلاثین ضرب مطلقه چې په دې باندې فائدہ او شرایط سوا او یا متحرک او معقب چې تاکید قانون يقول سمع يقول ولا قانون هر واو ويا مضمون هر واو ويا واو يا شيء لك مضمون يا مقصود يا شيء لك مقصود متوسط متوسط څه معنی مقابله د ذاکر راځي یا په حکم باندې اذا اصل سلامت نه مانځه پاتې سلامت یا اصل سلامت په څه معنی دې خبرې اوس پکې قانون د فعل حقيقي او حکمي قانون حکم د جوازي مطلب د دې دا دی چې فعل د حقيقي وي او فعل حکمي فعل حکمي دي د چې لکه اون قودا د پاتې کیږي چې ورکا اون قوم دا د قوې د کې فعل حکمي ده اخت یې ده چې خو یې راکې فعل کیږي لکه مطلب دا چې جواز دی چې په پیلو کې اچي کیږي کلمه د ملحقات او نقطه حرکت ما نکي لکه ملحقات مثال په څنګه لکه څنګه واخلا جهور دا حرکت کوم دا رکه دا چې په دې تم یاري دي چې سره اعتراض راغلی چې انا لکه مقول ومقول كل مقول سترقه حرکت څنګه کیږي دا څه اته د یقال یقا ولا قاعده قاعده حکم دی جو به مطلب دا دی هر هغه او یا متوسط مفتوحه چې پاسه کې سلامت دی پاتې شي در فعل متصرفه په فعل متصرفه کې دا متعلقات وي سره د متعلقاتونه یوه دا کلمې نه چې په دې په سره ما قبل تنهر تلقین